وبيان الفريقين في الجن كما في الانس بیان د فریقینو دی په جنو کې لکه په انسو کې دو فرقې دي او بیان عاقبت الفاسقین استقامت په دین کې سبب د نعم دنیوي هم دی د اخروی هم دی والنهي عن عبارت غیر الله من دا د عبادت غیر الله نه والترغیب الى عبادت الله او مين ور کول دي عبادت ته الله ته د پیریانو نه دیو بل ته ویل چې حلم ول راشه ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد من وره د یو قران عجيبه کې هدایت کې حق ته فآن فآمنا فورا دا ورې دو سره من په ایمان راوړل ولن نشرک بربنا احدا من شریک نه پیدا کو الله سره رب زمون سره یو تن انه کان وانه تعالی جد ربنا برتر دے ذات د رب زمونږه موږ دا ګمان کاو چې هرګز به نه وي پیریان او نه بنی آدم په الله باندې دروغ حتی بینا کذبهم چې موږ دا غي کذب معلوم کو چې رښتیا دروغ وي او رجال د انسونا چې دی په پناه وتا پر رجالو د جنونه چې د شپې به سارا کې په شپه راله نو دوی به دا ویل اعوذ بسید هذا الوادي من شر صفا هذا الوادي پناه غوړم په سردار د دې کندې سره د شر د بیا خلانو د کندې دی بویل سدن الجن والانس دی له ذاتی کړل سرکشي وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن نبعث الله احد دی ګمان کاو لکه تاسو ګمان کوي چې هرګز با نجم دي کې الله یو تن پست مرګ نه موږ نه پوهیږو چې آیا اراده لري شي د منفي الارض سره د خیر د شر ام اراد بهم ربهم رشدا کنه اراده د دې د دې سره د هدایت وان منا الصالحون بان صالحان دي د الله د توحید قائل دي ومن دون ذلک بعد موږ غیر دي لدی صالحان فاسقان دي کنا طرائق قددا من یو فرق فرقا مختلفتن فرق مختلفه وانا ظننا لن نعجز الله في الارض من یقین لرو چې نشو عجز کول الله لره پدمکه ولا نوجد هربا نشو عجز کول الله تعالی لره پتیخ چې موږ ته تختو وان لما سمعنا الهدى مونږ چې هر کله ووري د هدایت قران مو ووري دو آمنا به مونږ ته فورن ایمان راوړ څوک چې ایمان لري پرب نیریږي د نقصان نه او نه د ظلم نه لا بخسن لا نقصان ولا رحقا ولا ظلم لنفتنهم فی چې دی باندې امتحان وکړه په دې کې چې شکر ادا کوي کنه څوک چې ارادو کې د ذکر درب نه داخل بکی الله دی لر عذاب عذابا سعد عذابا شاقا سخ عذاب وان المساجد لله جمعتون د الله دی فلا تدعو فيها مع الله احدا مبل په دې جمعاتونو کې عبادت مکوي دا الله سره د هیڅ وانه لما قام عبد الله شان دا دې کله چودې د خدای بنده نبی علیہ السلام يدعوه چې عبادت کو د الله کادو یقونون علیه لبدا قریب دا وفد د جنو چې شو په دی باندې امبو بیړ ټول لاغون شو وایا دا بل رکو شروع شو دویمه کان فی ما قبلو بیان رسالت و توحید مخکې بیان د رسالت او توحید او نه بیان د توحید او رساله دلته بیان د توحید د رسالت و بیان وبال المنکرین او بیان د وبال د منکرین د دیرو کو خلاصہ المقصد من التبلیغ الدعوه الى الله تعالی مقصد د تبلیغ نه دعوت د الله ته وان الانبیاء نبی سلام لیسو بمالکین للنفع والضرر پیغمبران علیهم السلام دای مالکان د نفع او د ضرر نه دي بل المالک هو الله تعالی بلکې مالک الله تعالی دی وان على ذمتهم التبلیغ فقط د دې په ذمه تبلیغ د فقط دون الاجبار والاکراه نه اجبار او نه اکراه فالحصر اضافي حصر اضافي لا حقيقي والتذکیر بما بعد الموت پند په ما بعد الموت بیان مغلوبیت المنکرین للحق بیان د مغلوبیت د منکرینو د حق دی وانه تعالی عالم الغیب والشهاده الله عالم د کل مغیبات او د کل مشاهدات دی وان الله تعالی یذر بعض المغیبات باعلامه تعالی الله بعض مغیبات خاره کی پیغمبرانو ته په اعلام د الله سره بزرګانو ته په کشف سره فان الغیب نوعان مدلل و غیر مدلل یو غیب مدلل دی او غیب غیر مدلل دی تلک من انباء الغیب نوحیها الیک دا د غیب اخبار دی تا ته وحی کو بسم الله الرحمن الرحیم قل انما ادعو ربی الہن ز بلم رب الہ ولا اشرک بی احدا شریک نه پیدا کوم الله سره هیڅوک قل انی لا املک لکم ضرا ولا نفع رشدا تو از مالک تاسو د پاره د ضرر او نه د هدایت دلالت موسی د الله په قبضه قدرت کې قل انی لن یجیرنی من الله احد احد بشکا زچما پناش نشي ورکولې ما ته د الله د حکم نه د الله د عذاب نه یو تن ولن اجد من دونه ملتحدا نمو مما سوا د الله نه زید پنا ملجان الا بلاغا لكن وبلغکم بلاغن رسول کوم تاسو ته رسول من الله د جانب د الله نو رسالاتي پیغامونه د الله سو کیشان کی د الله او د رسول الله بشک د اور د جهنم د همیشه به پدې کې آبادات را بده پوره حتی غایه د پاره د انکار ده دا انکار به تر کمی تر دې چې ویني هغه دې سره وعده کول شي جهنم ویني زر دې چې دې بپوي شي چې څوک دې کمزور دې جهاد دې امداد کوونکی نه او کم دې جهاد د عدد دې دې کوم مؤمنان قلت ورتوين ادري اقريب ما يعد ما تعدون ام جل له ربي امدا نیم عالم زه چې آیا قریب دی چې کم تا سره وعده کولی شي کنه ګرځول الله دې د پاره یو نهایت او غایا دی بویل متا هذا الوعد دا وعده بکلی عالم الغیب والش عالم الله د کل مغیباتو نه ظاهری په غیب باندې او تن لرا الا من ارتضى من رسولین مگر چې هغه پسندیده د پیغمبر علی السلام نه فانه يسلكم بين يديه من خلفه رصدا او حاتک الله بما لديهم چې دې سره سدي واسا کل شین عددا او په ذب هر شی د جهاد تشمیر کلیات جزئیات ټول الله تعالی معلوم دي دا بل صورت شروع کیږي د ته سوره مزمل وای سر کې د مزمل کلمه ذکر ده دری او یاجم صورت ته په اعتبار د جمع دریم صورت ته په اعتبار د نزول سوره قلم نرستو نادل شوی کان فی ما قبلو بیان الرسالته مخکې بیانو د رسالت وها هنا بیانو ضابطه العمل دلته بیان د ضابطې د عمل د للمبلغ د مبلغ د پاره و اذن فی السابق الترغیب الى الايمان دلته تسلی دا نبی علیہ السلام ته او اثبات د اصول ثلاثه دی موضوع د دې صورت بیان ضابطه فی العمل للمبلغ بیان د ضابطه دی د مبلغ د پاره د عمل دړو منیر کو خلاصہ لابد للمبلغ ان يتهيأ للتبلیغ قبل التبلیغ مبلغ د پاره پکار دی چې ځان تیار کړي د تبلیغ د پاره په خو د تبلیغ نه کې پتوک خبرې نه کوي بیا وتقسیم اوقات المبلغ او تقسیم د اوقات د مبلغ دی بیان ان یکون تعلق المبلغ مع الله تعالی بیان د دې خبرې دی چې تعلق د مبلغ به د الله تعالی سره دوی به حاضر نادر غني صحیح تبلیغ وکړي وواد بیان التبلیغ وعدم تسلیم القول هلاك المخالفین پس تبلینا او دام عدم تسلیم د قولنا د مبلغ هلاك د مخالفین دي والترغيب الى قيام الليل او ترغیب د قیام الليل ته و الى التبتل انقطاع د مخلوق نه توجه خالق ته و الى ذکر الله تعالی او ذکر د الله تعالی ته ترغیب دی او تذکیر بما بعد الموت او تذکیر دی بما بعد الموت څه خاص اندازه نشته ورتل القرآن ترتیلا لولا قرآن پاک په ترتیل سره جوید هو تجویدا په تجوید باندې لولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حیران راته جبل سلامي په کناره د اسمان اولید کناره د افق بند کړی و حضور علیہ السلام ته غار حرا کې جبل شام زور ور کړو ورته اقرا مان وقارین بیا زور ور مان وقارین حضور په هیبت باندې چې راغې وی زملونی زملونی دسرونی دسرونی ما پټ کئ ما پټ کئ لکه چې سلالری په چا راشي نو هغه بدن ګرمول غواړي ځکه الله مزمل وته وي ورتل القرآن ترتیلا تجوید کوه قرآن په تجوید سره د لحن جلینا د لحن خفینا ځان ساته د لحن چې کم دی دا دو قسمه دی یو لحن جلی دی د الحمد په ځای الحمد وای د مستقیم په ځای مستقیم وای د نعبدو په ځای نغبدو وای تی ته وی لحن جلی دې سره خو کله فساد د معنا راځي چې د عیب په ځای غیب وایم تغیر د معنا فایته مونږ بیان کیږي او ځنې لحن چې کم دی هغه خفي دی ځنې دی با حد باریک لولې اعوذ بالله دلته بلام باریک لولې ذالک فضل الله چې ما قبل ته زما یل تبع پرلولې دې ته وی لحن خفي ای باندې قاریان پوي ادنګ استادو بازار ته تلم ما خام یو بنگالی جماعت کی امام و بنگاله نمونځ کو سورہ ناس کې چې من الجنات والناس بیا درس وخت راو باله کدا منځونه تا کړی خو هم دې تبا کړی دی قاری ناس ته دار القرا کې التورشا مشقو کا چې کم صورتونه مانځه کې لولې کم از کم دا غي مشخو کا کنه من الجنات والناس اوس هم دا شي چې د مستقیم په ځای به مستقیم وي دا الحمد پر الحمد وي حمد سنا ده او حمد گمنامی ده چې محمود شي سره ستایل شوی چې محمود شي گمنام دی که تکالیف دی منځ دی روزه ده حج دی زکات دی جهاد دی ګران کارونه دي صفت الجنه بالمکاره ان ناشئه الليل بشک قیام د شپې یا شد وطن سخت دی د موافقت د جبې دړه سره خاموشي و اقوام او ډیر استوار دی قیلا د جهاد د وینا نه سوچ برابرۍ ګډې وډې خبرې ناوري ان لک فی النهار سبحا طویلا به کستا د پاره پروز کې تصرف د په اشغالو کې وګت رب د مشرق او د مغرب دی او د ما بینهما لا اله الا هو عباد الله بل سو فتخذ وکیلا انس الله لره وکیل کارساز موکولا الیه الامور وصبر علی ما یقولون صبر کو چې دی سوای که ساحر د توي که شاعر د توي که کاهن د توي که مجنون د توي وهجرهم هجرا جميلا پرې د دې په پرې دوی جمیل سره لا جزاء فيه چې دې کې سفریات نه هذا قبل الامر بالقتال بیشکه موږ لیږلی دی تاسو ته یو رسول شاهد دی په تاسو پر قیامت تزکیه به کړي ستاسو لکه لیږلی ما فرعون ته رسول موسی علیه السلام عصیان که فرعون د رسول الف لام د پا د عهد دی چې هغه معهود رسول موسی علیه السلام په هغه ورځ باندې چې ګرځوي دغه ورځ ویندانو لره بوډاګان مجاز اخلي شي خدای ګرځي خو سبب ادا دی د غم په وجه سره زر زر بوډا شي شیبن الهموم اسما منفطر به اسمان چودون کړي په اذن د الله په امر د الله په حکم د الله کان وعده مفعولا وعده د الله کړي شوی دا بکی ان هذه تذکره کم د سلسینو د شپې نه یا به درېږي نیمه شپه یا سلس د دی یا طایفه دغه نه چې تا سره دویمه رکو شروع شوه کان فی ما قدو بین فرائض رسالتی پند په ما بعد الموت سره والترغيب الى الاستغفار من ورکول دي استغفار تا توبا لمن وجد صحيفه استغفارا كثيرا خوش قسمتي دغه چالي چې صحيفه کې استغفار ډېر دي اصحاب د طریقت اول سبق د استغفار ورکي والترغيب الى الجهاد واقامه الصلاه وايتاء الزکاه مين ور کول دي جهاد تا اقامه الصلاه تا ایتاء الزکات بسم الله الرحمن الرحيم رب ستا عالم دې تب قیام کئ کم د سلسینو د لیل نه قیام به کوي نیمه شپه سلس د شپې یو طایفه د ان مؤمنان تا سره غیم د شپې پاسي خدای انداز کی روزه شپه عالم دی الله تاسو احسان نشه کوله د امر د الله پورا ضبط نشه کوله فتاب علیکم تاسو رجوع کله فقر ما تسمع اولو چې کوم سای ته قران خاص اندازه نشته لسرکا ته کول شي شپک کول شي دولس کول شي عالم دی الله تعالی شان دا دی یو تا نه باندې مریضان نور خلق به چې سفر بکی پدمکه کې طلب کی فضل د الله تعالی چې رزق ته پر تجارت کوي نور خلق به قتال بکی پلار د خدای کې نو د دې به پوره فراغت نه اولو له ماته سره منه چې کم آسان دي لدین تقصید فاتحه نه ده ذکر خو ما ته سره عام ده مطلق غیرت فرض ده او دروي مون لرا ورکوي زکات قرض الله سره قرض حسن مخکې کوي نفسونه د پاره د خیر نه تجدوه تجدو اجره اجر به مومه پنځ د الله هو خیرا دا غوره دی عما علم عملتم چې کم تاسو عمل کړی دی او اعظم د جهاد د اجر نه طلب د مغفرت کوي د الله نه بیشک الله غفور رحیم دی بخونکې رحم کوونکې ویلې دی بل صورت شروع شو دې ته سوره مدثر وای سلور او یایم صورت ته په اعتبار د جمع سلورم دې په اعتبار د نزول سوره مزمل نرستو نازل شوه کان فی سورۃ السابقه یا المزمل او نا یا المدثر د مزمل مدثر یو معنا ده فيما قبلو مضمون د رسالت دلته مضمون د رسالت انا اذن كذلك ما قبل کې التذکیر ما بعد الموت دلتم تذکیر دې به ما بعد الموت موضوع د دې صورت بیان ضابطه العمل للمبلغه بیان د ضابطې د عمل له د پار د مبلغ بان تبلغ خلق الله تعالی الله یو خلقو ته تبلیغ وکا وزرنی والمکذبین پریک دما مکذبین زپو شای پوش فهذا مضمون مشترک بین السورتين دا د سوره مزمل د سوره مدثر مضمون مشتق کې دستور عمل له د پار د مبلغ دنو منیرو کو خلاصہ یقول الله تعالی لنبیه علیه السلام الله خپل پیغمبر ته وای کن شاغلا فی التبلیغ للحق په تبلیغ د حق د پاره مشغوله اوسه هدایت موصله ادلال په قبضه قدرت د الله کې بیان انکار المنکرین بیان د انکار د منکرینو دی وان الايمان يزداد باعتبار المؤمن به ایمان کې زیاتې راځي په اعتبار د مؤمن به سره مون نازل شي مون مونن به زکات زکات مؤمن به د دو روپو کرای ورکې په دې تمه چې د لسو به زما په ځای ورکوي ولې رب که فصبر رب د پاره ته صبر کوه په اوامرو په نواهیو په مشکلاتو په ایزاد کفارو فیضان خیر فی الناقور کله आवाज شي په شپېلای کې نفخه د بعث فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير دغه ورځ د ګرانه ثقيله په کافرانو نه د اسانه زرني ومن خلقت وحيدا پرېګ دما چې ما سو پیدا کړی دی یوازې ولید ابن مغیره دې تمه چې زه به زیادت وکم کله دغه څه نه دې نه پس په کمه راغې انه کان لآیاتنا عنیدا دې زما د ایتون لپاره معاندو ثم قتل بیا د هلاک شي کیف قدر سأرهقه سعودا زرد کې دې به مکلف کم په خطو باندې جبل سعود تا چې هغه جبل د نار دی انه فکر د فکر وکړه محمد علی السلام په قران کې لعنت دی په د څنګه اندازو کړ فی نفسه په ځان خپل سره ثم قتل بیا دې په لعنت کې کیف قدر څنګه اندازه وکړ په نفس بل کې دا دومره تکلفات وکړه ثم نظره به وکتل فی طلب دفع القرآن په طلب د دفع د قرآن کې ثم عبسا بیا تندې تریو که چې پچا خبره بده لګي وبصرا ونظر بکراهتن نظر یو که په کراهت سره بد نظر یو ثم ادبر بیا شاک واستكبر یو که د ټول نخرونه پسې دا ویل ان هاذا الا سحر یوسر مردا سحر دی چې نقل کولی ان هاذا الا قول البشر نه دا مگر قول د بنده دی دا چانه پاره چې کافران دي واستغن الذين امنو الذين اوتوا الكتاب یقین هغه چې ورګي کتاب زیاتې د مؤمنان دي ایمان په اعتبار مؤمن به سره شک نه کسان ورګي کتاب او مؤمنان پسل دي چې وي هغه کسانو کې مرض دی او کافران ما دارا د لو به هاذا مثلا من کلا دغه سمرات کې الله په دې سره جهاد د مثلا کذالک یدل الله من یشاء و یهدی من یشاء هدایت کې الله چاته اراده ده هدایت شي هکی چې گمراه کی دی الله گمراه کولو شي نه د عالم پر اخر د ربانه الا هو مگر الله بس وما هي الا ذکر للبشر نه د دا جهنم اور مګر پند د پاره د بشر دویم رکو شروع کیږي د سوره مدثر کان فی ما قبلو بیان المصدقین والمکذبین مخک بیان د مصدقین او د مکذبینو وونا اذن کذالک دلتم دغه اذن فی ما قبلو التذکیر بما بعد الموت دلتم هاون اذن تذکیر بما بعد الموت تدیرو کو خلاصا ان بقیت تنفر والانکارو عن العبادة البدنية والمالية فالدخول في جهنم يقينيون که باقی پاتې شي کفر او انکار د عبادت بدني مالی نه د دخول دی په جهنم کې اخلي والنجات غیر ممکنن یا نجات ممکن بیان شان القرآن الکریم بیان د شان د قران کریم د بیان نو تذکرتن د یو پند نصیحت نل حال بمشیت الله تعالی افعال الذی بمشیت الله بیل اعداد و رضا فرق فما بین در رضا او د اراده کې فرق عدم نفي شفاعت في حق الكافر عدم د نفي د شفاعت په حق د کافر بسم الله الرحمن الرحيم کلا رد عدا من دي شي کفرنا والقمر قسم دي پس بګمه منه دي شي د کفر نه بل لا يخافون الاخره د نیری کی د اخرت کلا بیا رد عدا انه تذکرہ دا قران تذکرہ د نصیحت پند اراده لري الله د تب پنور کی نه ذکر کوي دی نالی پند دی مگر چې الله اراده ولري خدای اهل تقوا دی مصدر مجهوله دی ان یتقا منه چې دنه تقوا وشي اهل د مغفرت دی مصدر معلومه دی ان یغفر لهم مغفرت کې دی آیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله